الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین علی صراط مستقیم سورت یاسین مکی سورت تے مصحف کے چھتیس و نزول کے اکتالیس پس د سورت جن نازل لے دعوه د دې صورت نفي د شفاعت قهري او پاغي باندې دلایل عقلیه او نقلیه چې د زور شفارس والا بل نشتا عقلی دلایلم په پیش کړي او یو نقلی دلایل یو نقلی دلیل دا صاحب یاسین ربط د دې صورت مخک سره مخکې صورت کې صورت فاتر کې مسله د توحید په عقلي دلایل ثابته شوی و دی صورت کې د عقلي دلایل سره سره نقلي دلایل هم په پیش کړي بل وجه مخکې صورت کې مسله د توحید ثابته و نو دلته طریقه د تبلیغ بیانې څنګه به بیانې دا مسله وی صاحب یاسین ته وګوره هغه سه بیان حاصل د صورت خلاصه په صورت کې په نفي د شفاعت قهري او په مسله د توحید یو دلیل نقلی دی د صاحب یاسین نه او بیا صورت کې ور سره ور سره مقاصد اربعه بیانې توحید رسالت قیامت او کتاب او حقیقت د انسان چې د انسان حقیقت څه دی 77 آیات کې او ترغیب قران ته او ترغیب آخرت ته او درې ځله لفظ د صیحه په صورت کې بیانې اشاره ده د انسان حقیقت تور کی او درې ادوار یو ځل لفظ د صیحه مطلب دا یو ځل لفظ کی او یو ځل لفظ د نطفه وروړي اشاره دې ته انسان استا حقیقت سره د نطفه نه فائدای او په یو چغه دنیا تراله په دویمه چغه به د دنیا نه زی او په دریمه چغه به بیا اخرت کې د قبر نه پورته کی نو دا دومره مستی ولې کې او دونه تکبر ولې کې بزغه د صورت حاصلی یاسین حروف مقطعات دی یا یاسین په معنا د یا انسان یا په معنا د یا سید البشر نبی علیہ السلام ته وای بهرحال دا اول یولو سو آیاتونو کې تمهید ده پدې کې شواهد پیش کوي اول په صداقت د رسول او قران باندې والقران الحکیم گواده قران چې ډک دی د حکمتونو نه انک بهشکه ته چې پیغمبره لمن المرسلین در علی ګل شو پیغمبرانو نه علی صراط مستقیم او پلار نیغه تنزیل العزیز الرحیم را لګل او نازلې دل د قران د طرف دا غزور ور او مهربان ذات ندی صد بار الله را لګل د کتاب او ته لتونذر دې د بار چې تو یې قومن قوم ما انذر اباهم چې ندی رول شي پلارانه فهم غافلون دی دی به خبر تم دی لرولې غلې چې پلار نکته پیغمبر نور اغله نو تم رولې غلې چې دی خبر شي او دوی ته دین بیان کی لقد یقینا حق القول ثابت شوه دی وینا د عذاب علی اکثرین په اکثر په اکثر د دوی باندې فهم لا یمنون ایمان نروړي زدیان انا نحن نحی الموت دلیل یې اخلي مونږه جمدې کو مړي ونکتب لیکو ما قدمو هغه چې دوی وړاندې کوم اعمال لیکلي واسارهم او هغه چې روستي دنیا کې پریخي دي هغه عملونه لیکل کی وکل شین ار یو شا سینا هو مونږ راګیر کړی دی فی امام مبین پاغ کتاب خکارا کې کتاب خکارا عمل نامه وزرب لهم دې زنوز دلیل نخلی په داوا د صورت چې زور شفارسی نشته زور اور نشته چې دوی خلاص کی وګوره صاحب یاسی بزرگ دی مسله بیان کړی دا قوم نه ده منلې هغه شهید ک په قوم عذاب راغې قوم د زورورو شفاو قایلو خو چې عذاب راغې غزورورو خلاص نکړې شو نو دلیل نقلی دی په داوا عمر کې تخفیف دنیاوی دا عمر کې تشجید په واقع دا مرسلینو چې دغه سنر شو د الله دین بیان کی وازرب لهم بیان کدی ته مثلا واقع اصحاب القريه دا کلیوالو اذ جاء المرسلون کله چرال دي ته انبیا مرسلون انبیا راغلیو انبیا دي سو کوئی دا یحیی شمعون او یونس علیهم السلام او څوک وی صادق صدوق او شلو دادی انبیاء اذا ارسلنا الیهم حسنین کله چې را لېګلو مونږ دي ته دوا فکذبوهما وی دروغ جن کړه فعززنا مونږ مضبوط کړه به ثالثن پدریم دو انبیاء رالل ای دروغ جن کړه نه منل دریم هم الله را لېګ فقالو نو د چورل چغې کړي ان بشک مونږ الیکم تاسو مرسلون را لېګلی شو پیغمبران زمون دعوت ومنه انبیو وته وي قالو دی ما انتم نیه تاسو الا بشر مثلنا مگر بشریه زموغنته و منزل الرحمن او نه در علی گله مهربان بادشاہ من شینس ان انتم نیه تاسو الا تکذبون مگر دروغجن انبیه دروغجن کوي ځان نه مسلې کوي قالو انبیاء وتوی ربنا زمون رب عالم پویږي چې نه بشکمږي الیکم لمرسلون تاسو سره علی گلی شوی او خامخه وما علینا نشته په باندې لل بلاغ المبین مگر رسول خکار دي زمون کار بیان دی منه نه منه تاسو غوخه قالو وی دوی ان بشکمږه تطیرنا بكم مون سپیر غنو تاسو تاسو سپیریه دا مسلې کوي غیر مسلې که سزا راځي عذاب دا بس تاسو د خپل عمل نتیجه ای عین ذکرتم آیا کوم تاسو ته نصیحت کو نو بیا بم تاسو مونږ سپیره غنه د دین بیان سپیره توب ده بل انتم بلکې تاسو قوم مسرفون قومي مشرکان وجا من اقصى المدینه نوراغه د اړخ د کلینا د لری طرف د کلینا رجل یو نر ځوان یسا چې منډې والي قال وی وی یا قوم زما قومه اتبعوا المرسلین تابعداریو کې در علی ګلو شو انبیو اتبعوا تابعداریو کې من دا چاله یسلکم چې نه غواړي تاسو نه اجر ساجر مزدوری و محتدون او دی په سملار روان انبیا دي درې راغلي دي مسله بیان کړي دا کله چې دی کلی تتلل نو پلار باندې صاحب یاسین دا سړی دی حبیب نجار بازر نوم لیکلی دی نو هغه زمیدار سړیو چرته پټی کې کار کاو د ام بي او اسیم دی کلی ته زورا شدی زمیدار له دعوت ورک زمیدار له چې دعوت ورک هغه مسله ومنله بس خپل پټی کې ام بیا مخ کې لاړل کلی ته کلی ته چې تلی دی کله یو ځای کې دعوت بل ځای کې چرته ما زیګر رسیدلی دی کلی ته زمیدارم بیا په آرام خپل کور ته تللی دی خود با د خار د دغنا د بازار نه کور بهر دی زمیدار اکثر بارو سی پلو پټو سره کوری دیکي کلی کې چغې سورې شوې سو کوئی وا بیان دي سو کوئی پنځپریان دي لکه نن سبا چې کنه هغه وخت کې چې سونو ماغه به وی نوی خلق دي نوې مسلې کوي نوې دین بیانې چاوي وی وجنه چاوي داسې کې هغه سکی دی سړی چغې سورې وره دی وی او هو دا خبرې چې وی وجنه نه وی مسلې کې دا خو زما غو استادان دي چې ما ته سار مسله بیان کړي وا بس زر زر د کور نه منډه منډه منډه چراغه ای ولاړو نو قوم ته وی دا سکوي دی خو ډېر رښتیا خبرې کوي نه دی خبره ومنه د دې انبیو وګوره حق پرستی او مرسلین الله را لېګلی بل لا یسلکم علی لا یسلکم اجرا د دنیا ستمت لالچ نه لري دریم وهم مهتدون او هدایت یافته دي دا چې خلکو منل پکار او بیا تقریر شروع کړي دي انبیا غلي ولاړ دي او د تقریر شروع کړي نر ځوان دي زکه چې خلک د داسې زینه تختی او د داسې زیل راغی دا د نر شاګر او د نر سړی کاری اچي دا قربانې زینی نو رامنډه وای او بے غیرته بے خوند تخت د قربانې زې لراغله او بیا بیا چوشي او د بیان شروع کړي او بیا ته وی تاسو غلې شو زما خبري ومالی او سری مال لا عبد الذی چې عبادت او بندگی بنو کوم دا غزاد فترنی چې زه پیدا کړم ویلې ترجون تاسو مغه د ورګرځه په زور نو زورور نه دي نفي د شفاعت قهري وش ان بشکد چې میزان په دغه وخت کې ول فی زلال مبین خامخا په گمراه ښکارا کې کزه بل زورور منم گمراه بشم قوم ته تقریر کوي ان بشکد چې ما من تو بربکم ما ایمان وروړې استاسو برم فسمونو ووره زما اعلان قیلا بس هغه چې دا خبره وای خا تم وسره وای بي شوی پنځوي لري شوی تم چې د گمراه شوه بس پاغه باندې راکې خو ازمیدار غریب ووجو شهید ک ابن عباس رضی الله عنه وی حدیث کې وی وی وتعوه باقدامهم پخپو پیو قتل ټوپونه پیوال حتا خرج قصبه غریب کلمه بار وست شهید شو بس دلته ته ساو خطه ولته وته فرشتي ولاړې وي قیل وتویل شو دخول الجنه وانا رضوان جنت ترازا جنت ترازا دن تو ګورا جنت تتلې دي مثالی جنت قال چې د جنت تلاړ مزي چرچیولې دي نو یار مان دې زما قوم خبر وي مال الله سونه لوی مقام په دې توحید او بیان توحید باندې راک قال وی وی یا لیت ای ارمان د قومی زما قوم یعلمون چې پوی وی بما پاغه مسلې قدر او قیمت غفر لی ربی چې بخنو کما تا زما رب پاغه وجالنی من المکرمین او زی عزت من کړم عزت مال راک تور من المکرمی زید اکرام والا او د کرامت والا نو ګرځولم کرامت څه شی دی دلته کرامت داو کنا چې جنت ته لور سو په مسئلې د توحید په بیان دا کرامت نه چې په دبه گزار اثر نه کوي غریب خو ټوټه ټوټه ک کلمې ته استوي خو بیا الله وی وجالنی من المکرمین مکرمین نشو جنت ملوش د الله په دین دغه اکرام دی دغه کرامت وما انزلنا خا په دې قوم عذاب بیا راغی او ما انزلنا الله وی مونږ نور علی ګل اله قومی د په قوم من بعد د نه بعد من جون دین لخرې سړیر لخرې نه راغی من سماع د اسمان او ما کنا او نو یو مونږ منزلین را لګون کی داسې ډیر لخرې زمون لړنکاری ان کانت نو د عذاب او تبعی الا سایه واحده مگر چغه یوا وا یوی چغه سرا ټول فیضا مناسبه دی خامدون ساړه پراتو ټول مردار شو یا حسرتن علی العباد هاي افسوس ته په بندگانو ما یتیم ناراضی دي ته من رسولین سه پیغمبر الا کانو بی استاذون مگر دی هغه پر ټوکې کوي الله وی عجیب خلق دی کلم چې انبیا حق پرس راغلي دي په زید منلو الټه استهزاء کړي دا نو بس بیا ما نیولې دي عذاب مې ولا ور کړې ما تاسو ته ویلو سورت قصص کې کریا دي سایا چې دا آیات یاد ساته التنا دا معلومه ده چې د تورات نمخ کې عمومي عذابونه راغلي او د تورات نه بعد به عام عذاب نه راغلي نو بعضی مفسرین ویلي چې دا رسول سوکو ندی صورت کې چي دي وې دا د عیسی علی السلام رسولو من د عیسی علی السلام شاګردانو ایدا بیان کړو او دا کله چې هغه انتاکیه وا انتاکیه انتاکیه نو دا خبره صحیح نه ده تحقیق نه خلاف ده یو دا چې په دې کلی عام عذاب راغلی دی نو د تورات د نزول نه بعد عام عذاب راغلی نه دی نو دا د عیسی علی السلام رسول نشي کېده دیم انتاکیه چې دا کم کلی الله تبا کړی دی نو هغه ختم شوی دی بیا نه دی آباد شوی او انتاکیه آباد ده د نبی علی السلام په دور کې دحیه الکلبی رضی الله عنه خطوړې او د نبی علی السلام غیله دعوت ورکړي نو هغه کلمه بعد بل دا چې د تورات نه بعد عذاب هم راغلی نه دی نو خبره دا ده چې دا د عیسی علی السلام رسول او شاګردان نه دي بلکې دا د تورات نه مخکې چرته واقع شوی ده بس